د الله د دین د دعوت لپاره او د هغه د پیغام رسولو لپاره رالېږلی شوي وو، خو د دې پیغمبرانو نه پس کوم نور قومونه راغلل، د هغوی وارثان او جانشینان دغه جانشینانو وروسته نقصان کړی دی، نو فرمايي، فخلف من بعدهم خلف، نو راغلل وروسته د دوی نه ناخلف. د خلپ تشریح مخکې مونږ کړې وه، خلپ چې د لام زبر يي نو دا خه جانشین ته وايي او خلف د لام غوړوندین سکون دا بد جانشین ته وايي نو ناخلف راغلل خراب جانشینان راغلل اضاعوا الصلاة چې دوئ مونځونه ضایع کړل. یعنی د مونځونه چې کوم فرض مونځونه او د هغې اهتمام یې پرېښودو، واتبعوا الشهوات او ورپسې شو دیو په شهواتو پسې، په لذتونو د نفس پسې، فسوف یلقون غیا نو زر ده چې دیو به ور وغورځول شي انجام د دې ګمراهۍ ته، یعنی دیو به وویني، ملاقات به وکړي، د انجام د دغې ګمراهۍ سره په کومې کې چې یو مبتلا و الا من تاب مګر هغه څوک چې توبه وویستله و آمن او ایمان یې راوړو و عمل صالحا او نیک عمل یې وکړو فاولئک یدخلون الجنه نو دغه خلک به جنت ته داخلېږي ولا یظلمون شیئا او هیڅ ظلم به نه کېږي په دیو باندې معمولي هم جنات عدن دا جنت یعنی سدابهار جنت دی د دیو دپاره التي هغه جنت وعد الرحمن عباده چې رحمن وعده کړې ده د هغې د خپلو بندګانو سره بالغیب په غیب باندې یعنې درپرده رحمن ده خپلو بندګانو سره وعده کړې ده ځکه دیو هغه لیدلی نه دی خو رحمن یې ورسره وعده کړې ده او دیو په هغې یقین کړی دی چې او هم دقسې به یي انه کان وعده مأتیا یقینا د دې الله وعده مأتیا راتلونکې ده یعنې هغه پوره کېدونکې ده لا یسمعون فیها نه به اوریدو په دې جنت کې لغوا، بیهوده خبرې، الا سلاما مګر د سلام آوازونه به یی، یا دا، نه به اوریدو په دې جنت کې بیهوده خبرې، الا سلاما مګر ټیک ټیک خبرې به کوي، هر څوک به صحیح خبره کوي، ولهم رزقهم او د دوی لپاره دی رزق د دوی، فیها په دې جنت کې بکرة وعشیا، سهار او ماښام، تلک الجنة التي، دا هغه جنت دی، نورث من عبادنا، چې ورکوې مونږ په میراث کې ورکوو خپلو بندګانو ته د خپلو بندګانو نه من هغه چاته کان تقیا چې هغه وي پرهېزګار. وما نتنزل الا بأمر ربک، ددې آیت سبب د نزول په دې مینځ کې دا دی چې جبریل امین، نبي کريم صلی الله عليه وسلم ته فرمايي چې نه را نازليږو مګر مونږ مګر ستا د رب په حکم هغه دا چې د مکې په سختو حالاتو کې به همیشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د جبرئیل انتظار وو چې هغه څه حکم راوړي د اطمینان او د تسلی حکم راوړي نو یو ځل داسې وخت راغی چې جبرئیل لیټ شو یعنی وحی راوړل کې لږ تاخیر وشو او ظاهره خبره ده د وحی نزول خو د الله په خوښه باندې حسب ضرورت چې کله هم الله غواړي دا څه وخت چې واوړیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ پریشانه شو او بیا د جبریل نه تپوس هم کړی دی چې ته ولې لیټ شوې وجه څه وه جبریل امین جواب ورکوي وما نتنزل او نه را نازلیږو مونږ الا بامر ربک مګر ستا د رب په حکم باندې. یعنې په خپله مرضې نه شو راتلی، له ما بین ایدینا، هم د هغه لپاره دي هغه څه چې زموږ نه مخکې دي، وما خلفنا او هغه څه چې زموږ نه وروسته دي، وما بین ذلک او هغه څه چې د دې په منځ کې دي، وما کان ربک نسیا او نه دی رب ستا هېروونکی، تا لره پرېښودونکی هېڅکله هم نه دی، رب السماوات والارض، یعنې دغه الله رب د اسمانونو او د ځمکې دی. وما بینهما او هغه څه چې په مینځ دې دواړو کې دي، فاعبده نو د ده بندګي کوه، نو بندګي خو رسول الله کوي، یعنې د ده په بندګۍ باندې ټینګ اوسېږه، واصطبر لعبادته او ثابت قدم اوسېږه د هغه په بندګۍ باندې، یعنې عبادت کوه، فاعبده عبادت کوه او په عبادت باندې ټینګ اوسېږه بیا، هل تعلم له سمیّا. آیا ته پېژنې د دې الله دپاره سميا مثال يا بل شبيه يعنې يوه بله هستي چرته شته د دې الله همصفت نشته دی ويقول الانسان او وايي انسان ائذا ما مت آیا کله چې زه مړ شم لسوف اخرج حيا نو آیا زه به واپس ژوندی پاسم راوبوځم ژوندی يعنې دا د استهزاء او د تکذيب دپاره وايي. اولا یذکر الانسان آیا انسان دا خبره یاد نه ساتي، انا خلقناه من قبل چې موږ دی پیدا کړی دی د دې نه مخکې من ولم یک شیئا او دی هیڅ څه شی هم نه و، یعنې اوس خو بیا هم څه نه څه وجود راغلی دی، قالب برابر شوی دی، د دې نه مخکې خو هیڅ څه شی هم نه و او ما پیدا کړی و، نو په دویم ځل پیدا کول یې څه ګران دي، فوربک. نو ستا په رب مې دې قسم وي لنحشرنهم خامخا به راجمع کړم زه دیو لره والشیاطین او شیطانان یعنې دا واو د مع په معنی باندې دی دیو به راجمع کړم سره د دې شیطانانو ثم لنحضرنهم بیا به دیو حاضر کړم ټول حول جهنم جثیا د جهنم نه ګیر چاپیره جثیا جسيا معنی ده په پړ مخې ګوټنو کې بل چې ورته وايي ثم لننزعن بيا به زه را وباسم عن من کل شيعة د هر يوې ډلې نه ايهم چې کوم يو د ديو نه يعنې کوم يو په ديو کې اشد علی الرحمن ډېر سخت دی په رحمن باندې عتيا په جرأت او سرکشۍ کې په سرکشۍ کې چې څوک څومره مخکې دی نو همدغه به مونږ هم هلته مخکې کړو. دا اهم فلاح من اول او د هغې نه پس دویم او دریم او څلورم څوک چې څومره لوی باغي دی دا به د ټولو نه مخکې کوو ورپسې بل او ورپسې بل ثم لنحن اعلم بالذین ثم لنحن اعلم بیا یقینا مونږ ډیر ښه پیژنو بالذین هغه کسان هم اولا بها سلیه چې څوک ډیر حقدار دي دې جهنم ته د ننوتو څوک ډېر حقدار دي په جهنم کې د سوځېدو، وان منکم الا واردها، او نشته دی یو ستاسو نه مګر هغه تېرېدونکی دی په دې جهنم باندې، الا واردها، مګر هغه تېرېدونکی دی په دې جهنم، کان علی ربک حتما مقضیا، ده ستا په رب باندې دا خبره، یعنې دا طې شوې خبره ده، حتما مقضیا، لازمه خبره ده چې د دې فیصله شوې ده یعنې طی شده خبره ده دې ځای کې وان منکم الا واردها د دې معنا چې سړی همداسې وکړي چې په تاسو کې هیڅ یو کس همداسې نشته مګر هغه به دې ته ورځي جهنم ته به ورځي نو جهنم ته خو ډیر خلک دي چې هغه الله د دې نه ساتلي دي قرآن کریم او احادیث مبارکه د دې نه ډک دي چې بعضې مؤمنان خو به د جهنم بوی هم ونه ویني او بعضې سترګې داسې دي چې هغه به د جهنم لوګی هم محسوس نه کړي. ځکه د دې آیت او د دې لفظ معنا چې مفسرین کوي، نو د دې ورود نه مراد ورننوتل نه دي، بلکې د ورود نه مراد تېرېدل دي، وررسېدل دي او د دې شواهد دي په قرآن کریم کې، موسی علیه الصلوة والسلام چې کله د شعیب علیه السلام خوا ته روان دی، مدین ته، او هغې کوهي ته رسېدلی دی، الله فرمایي، ولما ورد ماء مدین، نو د ورود نه مراد که اوبو ته ورننوتلی، نو موسی علیه السلام خو اوبو ته ورننوتی نه و، دې کوهي ته وررسېدلی و، دلته هم د دې ورود نه معنی. تېرېدل دي، هېڅ یو کس په تاسو کې داسې نشته مګر په دې، جهنم، به تېرېږي، دا، صراط، پل چې دی، پل صراط، باندې به تېرېږي، نو چې کوم خلک د جهنم مستحق خلک دی نو هغه به همدغلته پاتې شي او چې کوم مؤمنان دي هغه به سیده اوړي او د دې دلایل دي، قرآن کریم په خپله فرمایي، ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنها مبعدون سوره انبیاء کې خبره هم راروانه ده چې کوم خلک د هغوی په باره کې زموږ مخکې فیصله شوې ده د جنت نو هغوی به د دې نه ډېر لري تر دې لا یسمعون حسیسها د دې کشار به هم دې وانوري د جهنم کشار به هم وانوري دومره به ترې لرې پاتې کېږي او په احادیثو کې هم بعضي احاديث داسي دي چي د هغې نه خپله دا خبره ډېره په وضاحت سره موږ ته ښکاري، نبي کريم صلی الله عليه وسلم فرمايي، عينان لا تمسهما النار، عين بکت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، دوه سترګي دي چي د جهنم اور به چرته هم. یعنې چرته به مو ته ونه رسیږي دې دواړو سترګو ته یوه هغه سترګه چې د الله د یرې نه د هغې نه اوښکه توی شوي د الله د یرې نه دې ته به د جهنم اور چرته هم ونه رسیږي او بله هغه سترګه چې د جهاد په میدان کې د مجاهدینو پهره کوله او بیداره پاتې شوه دا سترګه هم داسې سترګه ده چې دې ته د جهنم اور نشي رسېدی او یو بل حدیث کې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، حرمت النار علی ثلاث اعین، عین بکت من خشیة الله، وعین سهرت فی سبیل الله، وعین غضت عن محارم الله، درې سترګې دي چې د جهنم اور یې نه شي مسه کولی، د جهنم اور حرام کړی شوی دی په درېو سترګو باندې. یوه هغه سترګه ده چې د الله د وېرې نه د هغې نه اوښکه توی شوه، بله هغه سترګه ده چې د الله په لاره کې د پهرې لپاره بیداره پاتې شوه او درېیمه هغه سترګه ده چې د محارمو ته د کتو نه بچ پاتې شوه. کومې سترګې چې پردو زنانو ته نه دي کتلي او د زنانو سترګې پردو نارینهو ته نه دي کتلي، دا ټول محارم دي او دا سترګه محفوظ پاتې شوې ده، دا چې څنګه محارمو ته د کتو نه بچ پاتې شوې ده، هم دقه شان به دا د جهنم د اور نه هم بچ پاتې شي او که کومه سترګه بچ پاتې نه شوه نو د جهنم د اور نه هم بچ نه شي پاتې کېدی. نو دې حدیث کې هم په خپله پته ولګېده چې د دې الا واردها معنی، دا نه ده چې ننوځي به ورته مؤمنان، دا مجاهدین، پهره دار او دا څه چې ذکر وشو، دا خلک به چرته هم جهنم ته دننه نه ورځي، بلکې د جهنم کشار به هم وانه وري، نو د واردها معنی تېرېدل دي، چې دوی به خامخا مرور به کوي په صراط باندې، هغه صراط، هغه لاره چې د جهنم په شا باندې جوړه ده، نو چې کوم خلک کافران دي، باغيان دي، سرکش دي، مستحق د جهنم دي نو هغه به ورته ورغورځېږي او چې کوم خلک نېکان، مؤمنان، صالحان دي نو سيده به تېرېږي، خو تېرېږي به په دې باندې ټول، کان علی ربک حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، نو بيا به نجات ورکوو مونږ هغه کسانو ته چې تقوا اختيار کړې ده، ونذر الظالمين فيها جثيا او پرېبدو مونږ په دې کې ظالمان جثيا یعنې چې پراته به وي پړ مخ، واذا تتلی علیهم آیاتنا، او کله چې لوستې کیږي په دوی باندې زمونږ آیتونه بینات واضح، قال الذین کفروا نو وایي هغه کسان چې کافران دي للذین آمنوا مؤمنانو ته، یعنې اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای الفریقین خیر مقاما، کوم یو د دوو ډلو نه بهترینې مرتبې واله ډله ده، واحسن ندیا، او د چا مجلس د ټولو نه ښه دی. نديه مجلس واله نادي په عربي کي مجلس ته وايي کلب ته وايي نو د چا مجلس د ټولو نه ښه دی وکم اهلکنا قبلهم من قرن الله فرمايي څومره هلاک کړي دي موږ د ديو نه مخکي قومونه هم احسنو اساسا ورئيا چي هغوی ډير ښه وو اساسا په سر و سامان کي ورئيا او په ظاهري شان و شوکت کي څومره بهترینو خو ما هلاک کړي دي قل ورته ووایه من کان فی الضلالة هغه څوک چې وي په ګمراهۍ کې فلیمدد فلیمدد له الرحمن مدا نو مهلت ورکړي هغه ته رحمن مهلت ورکول حتی اذا رأو تر دې چې دوی وویني ما هغه څه یوعدون چې دوی سره وعده کیږي هغه څه شی دی اما العذاب یا خو هغه عذاب دی په دنیا کې یعنې په بندیان کېدل دي، قتل کېدل دي او یا واما الساعه او یا قیامت دی چې دوی به اور ته ننوځي، فسیعلمون نو زر ده چې دوی به پوه شي، من هو شر مکانا چې څوک دی بدې مرتبې والا، واضعف جندا او څوک دی کم لښکرو والا، دا په دنیا کې ستا مجلسونه ډېر غټ غټ دي او ستا لښکرې ډېرې غټې غټې دي، خو په آخرت کې به پته ولګي چې څوک دی کوم لښکرو واله نو هغه به هم تاسو یئ، ویزید الله الذین اهتدوا هدی او زیاتوي الله پاک د هغه کسانو لپاره چې هدایت باندې دي هدی هدایت ورله زیاتوي یعنې د دې هدایت موندونکو لپاره ایمان او یقین نور هم زیات کړي، والباقیات الصالحات او باقي پاتې کېدونکی خو نیک عمل دی خیر دا ډېر غوره دی عند ربک. ستا د رب په نسبت ثواباً د حیثیته د ثواب نه، ان د ثواب په اعتبار، وخیر مردا او ډېر غوره دی د رجوع، یعنې د مرجع او د انجام په لحاظ، افرأیت الذي کفر بآیاتنا، آیا ته هغه کس لیدلی دی، دا اصل کې ذکر خو د یو کس دی، ته هغه کس لیدلی معلوم دی درته، خو دلته مراد یو مجموعي مزاج دی د دیو، مجموعي مزاج دی. داسې خو مفسرین وايي دا د عاص ابن وائل الفاظ دي نو په دې وجه هغه ته اشاره ده خو الله د چا نوم نه دی اخیستی بس هغه ټول خلک چې دا مزاج واله دي فرمایي کفر بآیاتنا چې ده کفر کړی دی زمونږ د آیتونو وقال ویلي دي لأوتین مالا وولدا یقینا ما ته به راکړی شي په قیامت کې مال او اولاد هلتم اطلع الغیبه ایا دی ورښکاره شوی دی هغه نالیدلو څیزونو ته یعنې لوح محفوظ یې لیدلی دی چې ده ته دا پته لګېدل ده، ام اتخذ عند الرحمن عهدا، یا ده نیولې ده، اغستې ده د رحمن نه څه وعده، کلا، هرګز داسې نه دا کار یې نه دی کړی، سنکتب ما یقول، زر ده چې مونږ به وساتو، یعنې وبه لیکو، نوټ به کړو دا څه چې دی وایي، ونمد له، او زیات به کړو مونږ د ده لپاره من العذاب مدا، د عذاب نه، یعنې موده د عذاب د د عذاب بوته نور هم زیات کړو، ونرثه ما یقول او وارثان یو مونږ د هغه څه چې دی وایي، یعنې دی چې څه وایي هم د دې به مونږ مالکان یو، دا به مونږ ته پاتي، ویاتینا فردا او راځي به دی مونږ ته یک یوازې، نه به ورسره مال ورسره وي او نه به ورسره اولاد ورسره وي، واتخذوا من دون الله الهة او نیولي دي دوی د الله نه سوا نور خدایان، لیکونو لهم عزا، دې دپاره چې شي هغوی د دیو دپاره، عزا، پشتیبان، باعث قوت، کلا، هرګز داسې نه ده، سیکفرون بعبادتهم، زر ده چې هغوی به انکار کوي د دیو د عبادت نه، ویکونون علیهم ضدا، او وي به دیو د دیو مخالف، یعنې هغوی به د دیو مخالف وي، الم تر آیت ته نه ګورې انا ارسلنا الشیاطین، چي موږ رالېږلي دي شيطانان، يعني مسلط کړي موږ دي شيطانان، علی الکافرین، په کافرانو باندي، تؤزهم ازا، چي هغوی دوی اوکساوی په مخالفت د حق باندي، ښه اوکسا وهل، برانګېخته کوي يې، باعث کوي يې، فلا تعجل، نو جلتي مه کوه، علیهم، په دوی باندي، يعني د دوی د عذاب د پاره، انما نعد لهم عدا، يقيناً موږ شمارو د دوی د پاره شمارل، یعنې د دوی کرتوت مونږ ټول شمارو، یوم نحشر المتقین، په دغه ورځ چې راجمع به کړو مونږ متقیان الی الرحمن وفدا، رحمن ته، وفدا، جماعتونه جماعتونه، دا متقین به داسې راجمع شي لکه څنګه چې د میلمنو وفود راځي او په احترام باندې کیني، همدغسې د وفودو په شکل کې، د میلمنو په شکل کې به د دوی استقبال کیږي، ونسوق المجرمین، او شړو به مونږ مجرمان الى جهنم جهنم تګي د شړل به داسې شړل دی ته به هیڅ شی نه ملاويږي نو تګي به یادار چې په پیدا رواني الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مګر هغه چا چې نیولي وي د الله سره څه وعده یعنې اغستې وي د الله وعده د الله سره کړي هغه څه د توحید عقیده ساتلې ده د لا اله الا الله وعده کړې ده وقالو دی ویل اتخذ الرحمن ولدا نیولې د الله د ځان د پاره بچي لقد جئتم شيئا ادا یقینا تاسو را راوړلو یو شی ادا ډیر بیهوده یو خبره مو کړله ډیره بیهوده خبره ناشعت یعنی بده خبره لویه خبره تکاد السماوات یتفطرن منه قریبه ده چې د اسمان اوچوي د دې خبرې په وجه وتنشق الارض او ځمکه ټوټې ټوټې شي وتخر الجبال هدا وتخر الجبال او دا راوغورځيږي دا غرونه هدا ټوټې ټوټې ان دعوا للرحمن ولدا چې دیو رابلی د رحمان د پاره بچې وما ينبغي للرحمن او ندی مناسب رحمان لره ان يتخذ ولدا چې ونیسی ولد ان کل من فی السماوات والارض نشته هیڅوک په آسمانونو کې او په ځمکه کې الا آتي الرحمن عبدا مګر راځي به د قیامت په ورځ رحمن د رحمن مخې ته عبدا د بنده په حیثیت لقد احصاهم یقینا الله په دیو باندې الله ضبط کړی دی دیو احاطه کړی دی په دیو وعدهم عدا او دیوی خشمارلی دی یو یو شمارلی دی وکلهم آتیه یوم القیامت فردا او دا ټول به راځي په د قیامت په ورځ باندې الله ته فردا یوازې یوازې ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقینا هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي سیجعل لهم الرحمن ودا یقینا وبه ګرځوي رحمان د دیو دپاره ودا محبت دا محبت نه مراد څه دی د دنیا د خلکو په زړونو کې به الله د دیو محبت پیدا کړي یو حدیث کې راځي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې د الله یو بنده خوښ شي، یو بنده خوښ شي، نو جبریل راوغواړي او ورته ووايي، دا بنده زما خوښ دی، زه ورسره مینه کوم، نو ته هم ورسره مینه کوه. او بیا جبريل ته وویل شي چې د ټولو فرشتو په مجلس کې اعلان وکړه چې د الله دا بنده خوښ دی نو تاسو یې هم خوښ کړئ مینه ورسره کوئ نو ټول آسماني مخلوق یعنې فرشتې د سره محبت شروع شو او د هغې نه پس الله تبارک وتعالی د دې ځمکې د ټولو انسانانو په زړونو کې د هغه سره مینه ور واچوي همدغه مفهوم دی سیجعل لهم الرحمن ودا رحمان به د هغوی لپاره ډېر زر محبت پیدا کړي د خلکو په زړونو کې، فإنما يسرناه بلسانک، یقینا موږ دا اسان کړی دا قرآن بلسانک ستا په ژبه لتبشر به المتقین، دې لپاره چې ته زېری ورکړې په دې سره متقیانو ته، وتنذر به قوما لدا او دې ته ویری د دې په ذریعه باندې هغه جګړالو قوم. هټ درم قوم وکم اهلکنا قبلهم او څومره هلاک کړي دي دديو نه مخکي مونږ من قرن نور قومونه او پيړۍ هل تحس منهم من احد آيا ته ويني ته محسوسه دديو نه يو کس يعني دديو څه نام و نشان بيا مومي او تسمع لهم رکزا يا ته اوري دديو دپاره څه معمولي کشار څه معمولی سر ستراحت د دیو اوری نشه اور دی ختم شوی دی سوره طه مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت کې شلم نمبر دی په ترتیب د نزول سره پنځه څلوېښتم نمبر دی د سوره مریم نه پس نازل شوی دی او په دې سورت کې په آغاز کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکړې شوې ده او د دې تسلۍ نه پس فورا د موسی علیه الصلاة والسلام تذکره راغلې ده او دا تسلي په داسې عجیبه انداز کې ده دل نواز انداز کې ورته وایي ښایسته او د محبت او د مینې په انداز کې خپل پیغمبر ته الله تسلی ورکړې ده او ورته فرمایي چې د نورو خلکو د ایمان په فکر کې چرته داسې نه یی چې ته خپل ځان هلاک کړي ستا کار خلکو ته یاد دهاني کول دي او د چا په زړه کې دننه چې خشیت د الله یی نو هغه به ومني هدایت او د چا په ړه کې چې خشیت نه یی نو هغه بیا هدایت هم نه مني د دیو په ړونو کې دا هدایت دننه ورکوزول ستا ډیوټي نه ده ستا ډیوټي دیو ته دا کا خبره رسول دي او بیا په دې ایاتونو کې یو ناشنا انداز اختیار شوی دی، یو مهیب غوندې انداز، دې انداز د تسلۍ، خو هغه دا چې دا قرآن د یو سوال کوونکي درخواست نه دی، چې څوک سوال کوي که نه منت کوي او دا منت کوي بل ته یې پېش کوي، درخواست کوي، نو دا د سوال کوونکي درخواست نه دی، بلکې دا خو د ځمکې او د اسمان د خالق، د ځمکې او د اسمان د خالق او د دې عرش او د کونینو د مالک پیغام دی، دا د هغه کلام دی او د هغه فرمان دی، دا چې پېش کې نو همدا دغې شایا نشان طریقه باندې به پېش کې، دا نه چې کلام د الله دی، د مالک ارض و سماء کلام دی. او تۀ پېشکۀ په معذرت خواهانه رويې سره تۀ پېشکۀ په داسې انداز کې لکه ته چې يو جرم کې يا داسې انداز کې پېش کېږ ګويا ته خپل جرم پټې نه دا د رب ذوالجلال کلام دې د دې ټولو کائناتو د بادشاه کلام دې د هغه د شان سره چې څنګه لائق دې هم په دغه طريقې خلکو ته په جرئت سره بيان کړه او بله خبره د هغه خلکو چې د هغوی په ړونو کې ناقدري ده یا د هغوی په ړونو کې غرور دی د هغوی د نازبردارۍ هیڅ ضرورت نشته دی. د مغروره خلکو، د متکبرینه خلکو او هغه خلک چې د الله د دین نه ځان اوچت ګڼي نو چرته د هغوی نازونه وې نسې د خپل رب کلام صحیح سي هغوی ته واوروه او په هغه بنې بروسه ساته دا د آیت نمبر ایک نه د آیت نمبر آټ پورې همدا مضمون بیان شوی دی او په دې پسې بیا فورا د موسی علیه الصلوة والسلام قصه شروع شوې ده او په دې قصه کې هم د دیو د سوالاتو جوابات دي دا دوی وی چې دا پیغمبر ته پیغمبري ورکړه کېده د سره لښکرې ولې را نغلې د سره پرشتې ولې را نغلې او د دې اعلانات شور شرابه ولې ونه شوه؟ نو الله فرمايي، د موسی عليه السلام په دې واقعه کې چې په تفصيل سره بيان کړې ده په سوره طه کې او د سوره طه دا واقعه داسې ده لکه سړی خپله د دې سر په سترګو دې واقعې ته ګوري چې دا څنګه الله پېش کړې ده فرمايي چې نبوت چاته دسی په شور شغرب باندی نه ورکړی کیږی موسی علیه السلام ته چی څنګه ورکړی شوی وو او نورو پیغمبرانو ته چی پیغمبری ورکړی شوی وه نو هغه هم دسی شور او شغب نه په راز کی ورکړی شوی وه هم دی پیغمبر ته هم دقه شانی په راز کی پیغمبری ورکړی شوی ده څنګه چی موسی علیه السلام ته ورکړی شوی وه ددی هیڅ څه اعلانات نه کیږی او دویمه خبره څنګه چی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راولېږه او تن يې تنها د قريشو په مقابله کې ودروه، هم دقه شان الله موسی عليه السلام هم لېږلی و او يوازې يې د فرعون په دربار کې ودرولی و، د هغه سره په هغه وخت کې هم څه لښکرې نه وې او د دې پېغمبر سره هم لښکرې نشته دی او بل د توحيد کومه خبره چې دا پېغمبر پېش کوي نو هو به هو ټيک هم هغه خبره موسی علیه الصلوة والسلام هم پېش کړې وه او کوم اعتراضات او شبهات چې په هغه وخت کې په موسی علیه السلام باندې فرعون او د هغه ملګرو کړي وو، همغه اعتراضات او شبهات هم په تاسو دي او د دې پېغمبر په مقابله کې تاسو استعمالوئ، هغه ټولې وسلې، هغه ټول سازشونه هم تاسو هم ازمايلي دي او د دې نه پس بيا دا وايي چې څنګه هغه ناکام شوي وو، نو دسې به تاسو هم ناکام کېږئ. او ورپسې مؤمنانو ته تسلي ده چې الله ستاسو دغسې مددګار دی لکه څنګه چې د موسی علیه الصلوة والسلام د ملګرو مددګار و. پنځمه خبره دلته بیانېږي په دې سورت کې چې د شرک او د بت پرستۍ مقابله چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي او نور یې هم کوي، موسی علیه الصلوة والسلام یې کوي. مقابله موسی علی السلام څنګه کړې و او د سامری د بوت سره څه سلوک کړو او د سامری انجام بیا څه شو نو دغه انجام به تاسو د بوت پرسته یمی او په اخر کې بیا د حضرت آدم علیه السلام واقعا ده او دا غینه دا خبره دیو ته خای الله چې په کومه رویه او کوم روان یې دا ټول د شیطان روش دی او د شیطان طریقه ده او مسلمانانو ټولو ته مؤمنانو ته حکم دی چې تاسو د کفارو په مقابله کې د صبر نه کار واخلئ او بیا یو خبره چې څومره مالدار خلک دی دا متمولین دي مترفین دي عیاش خلک دی د هغوی په مال و دولت پسې چرته خپه نه شئ او دا ضرورت محسوس نه کوي چې اسلام ته خو د دم ضرورت دی. او هغه نه راځی له اسلام نه باغی دی اسلام خپل زاد او راحله خپله لری د اسلام دا لاره هیڅ چا ته محتاج نه ده د الله دین غنی دی د دی سره خپل سامان ورسره دی او خپله سورلی ورسره ده د دی نه تاسو بی غمه اوسیږی سوره طه کی دا مضامین دی فرمایی بسم الله الرحمن الرحیم طه الله عالم دی په مراد د دی حروفو دا تنزیل دی د هغه ذات چې هغه ځمکه باندې مستوي دی څنګه چې داغه د شان سره خای له د دې الله د پاره ما هغه سدي په السماوات و ما په الارض چې په اسمانونو کې دی هغه څه چې په ځمکه کې دي و ما بینهما هغه څه چې د دې په منځ کې دي و ما تحت الثرى او هغه څه چي د ثرا نه لاندي دي، د ثرا نه لاندي دي، دا ثرا هغه لمده خاوره ده، لمده خاوره چي کومه د دې ځمکي د ټولو نه يخته پرته ده، د دې ځمکي نه يخته چي کومه لمده خاوره پرته ده چي په هغې نه لاندي بل څه نشته دی، هغې ته ثرا ويل کيږي او. چې هغه په خپله د دې ځمکې د سطحې نه بلکل لاندې ده، نو د هغې نه هم چې لاندې څه دي، وما تحت الثری، د دې ثری نه هم چې لاندې څه دي، د هغې نه هم خبر دی، ګویا هېڅ څه شی د هغه نه پټ نه دی، وان تجهر بالقول، او که ته اعلان وکړې په ظاهره کې یوه خبره، فانه، نو دا الله، یعلم السر، پېژني د راز خبره پېژني د راز خبره واخفا او د هغې نه پټه خبره هم د دې يعلم السر سر ويل کېږي هغه خبرې ته چې څوک يې د راز په طور بل چا ته ووايي يعنې پټه خبره چې راز څوک چا ته ووايي او اخفا ويل کېږي چې د دې نه هم پټه يې چې سړی په خپل نفس کې دننه پټه وساتي، نور هم څه تشریحات پکې مفسرینو کړي دي، آسانه تشریح یې هم دقه ده، الله لا اله الا هو، الله نشته دی بل، یعنې هغه ذات دی چې نشته دی بل اله مګر هغه دی، له الاسماء الحسنی، د ده لپاره ښه نومونه دي، وهل اتاک حدیث موسی، د دې نه پس بیا د موسی علیه السلام واقعه ده. خلاصه که تاسو ته یاد وي چې کومه ما تاسو ته پیش کړه نو واقعه بالکل په خپله واضحه ده، وهل اتاک حدیث موسی، آیا راغلی دی تا ته خبر د موسی علیه الصلوة والسلام، اذ رآ نارا، کله چې ده ولید اور، دا اصل کې دلته ذکر خو د نار دی، هغه دا ځکه چې موسی علیه السلام چې ولید نو اور ورته ښکاره شو، خو دا اصل کې اور نه و، دا و نور، نار نه و، نور و. خو ده ته نار ښکاره شو او ګمان هم پرې د نار د اور کړی دی، نو ځکه الله هم ذکر کړی دی اور. فقال لاهله نو ده خپل اهل ته ویلي وو، امکثو صبر وکړئ، دلته لږ ودرېږئ، اني آنست نارا یقینا ما لیدلی دی اور، معلوم کړی مې دی، لعلي آتیکم منها بقبس کېدای شي چې زه د هغې نه تاسو ته یو لمبه راوړم، شعله، او اجد علی النار هدی، یا زه بیا مومم د اور په ذریعه باندې هد، لار، اجد علی النار هدی، یعنې د دې اور خوا ته خو به څوک وي که نه، چې چا به دا اور بل کړی، نو لار هم غلطه شوې ده زموږ نه او شپه ده، نو تپوس به ترې وکړم او یا به د اور شعله راوړم نو لار به معلومه کړو. فلما اتاها، نو کله چې دی دې اور خوا ته راغی، نودی، نو آواز ورته وشو، یا موسی، ای موسی، انی انا ربک، یقینا زه ستا رب یم، فخلع نعلیک، نو خپل پیزار وباسه، څپلۍ یا پڼې څه چو ده وباسه، انک بالوادی المقدس طوی، یقینا ته په یو پاک وادۍ باندې، یو پاک وادۍ کې، طوی، چې د هغې طوی نوم دی، یعنې دې پاک ځای ته راځې، زما سره به هم کلام کېږي، خبرې کېږي، نو دې وادۍ کې ته څپلۍ وباسه، ګویا څپلۍ ویستل د ادب نښاني ده. یو ځای ته چې سړی ورځي، مثلاً جومات ته، موږ ټول ورځو څپلۍ وباسو. دا څپلۍ اګر که پاکې هم وي، خو موږ یې وباسو. په دې کې خپله یو یو ادب او یو احترام دی، وانا اخترتک، او ما ته غوره کړی، منتخب کړی مې، فاستمع، نو غوږ کېږده. دا وړومبنۍ خبره ده، فاستمع، غوږ کېږده، لما یوحی، هغه څه ته چې تا ته وحي کېږي، درکړی کېږي. انني انا الله لا اله الا انا یقینا زه چې یم همزه الله یم نشته دی بل اله مګر زه یم فاعبدني نو زما عبادت کوه واقم الصلاة لذکري او مونځ قایم که زما د یاد دپاره زما د یادولو دپاره نو دې نه معلومیږي مونځ د الله د یاد لویه ذریعه ده واقم الصلاة لذکری اهتمام کوه درې خبرې دلته بیان شوې درې خبرې ړومبنۍ خبره لا اله الا انا بل هیڅوک ګوره اله نشته دی بس هم زه یم بس هم زه یم او بل چې اله زه یم فاعبدني نو زما عبادت هم کوه داسې چرته نه یي چې تسبیحات تهليل او تکبير او تحميد ټول زما بيانه خو شريعت دې د بل خپل کړی عبادت بيا د بل چا کې خبرې د بل چا منې قانون د بل چا منې کاروبار زندګي د بل چا د قانون مطابق چلې صرف ما منې لا اله الا الله او سبحان الله او الحمد لله دا ډير ډير وې دا دې شروع کړي په دې دې ژبه نه ستړي کيږي. خو تسبیح زما بیانه او شریعت د بل منې نه فاعبدنی هم زما عبادت وکړه او بل د عبادت لپاره هغه بنیادی ذریعه د مونځ وښودله دریم د عبادت واقم الصلاة لذکری او مونځ قایم کړه زما د یادولو لپاره نو اصل شی د الله یاد دی نو د الله د یاد لپاره بهترینه ذریعه هغه مونځ دی چې ته پنځه وخته ودرېږې، پنځه وخته، موږ پنځه وخته لمونځ کوو که نه، پنځه وخته ودرېږې، یو وخت هم بل وخت، پته لګي چې الله یاد دی که نه، چا ته چې الله یاد نه وي نو هغه خو بیا یېري ته نه راځي ورته، دا د الله د یاد لویه ذریعه ده، لویه ذریعه ده، ان الساعة آتیة، یقینا د قیامت ورځ راتلونکې ده، اکاد اخفیها، زه هغه پټ ساتل غواړم، دا اکاد اخفیها یعنې قریبه ده چې زه یې پټ ساتم. خو داسې ده چې زه یې پټ ساتم، خو چې کله راشي نو د پټ ساتلو شی خو بیا نه دی، هغه خو بې قراره ده د راښکاره کېدو لپاره، لتجزا، دې لپاره چې بدله ورکړی شي کل نفس، هر یو نفس ته، بما تسعی، د هغه ټولو اعمالو چې ده کوشش کړی دی، محنت کړی دی، فلا یصدنک عنها، نو منع دې نه کړي تا لره من هغه څوک د دې نه من هغه څوک لا یؤمن بها چې ایمان نه راوړي په دې باندې، یعنې تا دې له دې نه بند نه کړي واتبع هواه، قال وویل موسی علیه السلام، هی عصای دا زما امسا ده، اتوکأ بها، اتوکأ علیها، زه په دې باندې تکیه لګوم، یعنې ټیک لګوم، واحش بها علی غنمی، او خپلو بیزو ته په دې باندې پاڼې هم راڅنډم، ولی فیها مآرب اخری، او په دې کې زما لپاره نورې هم ډېرې پیدې دي، قال الله ورته ووی، القها یا موسی، اې موسی دا امسا وغورځوه، دا لاټۍ وغورځوه، فألقاها، نو ویې غورځوله، فإذا هي حیة تسعی، نو اچانک، دا اذا د اچانک دپاره راځي، فإذا هي حیة، نو غورځولو سره سم دا یو مار و، تسعی، چې منډې وهلې، تسعی، چې منډې وهلې، بعضې ځایونو کې دا هم راغلي دي چې دا لویه اژدها و، ثعبان، دلته الله فرمایي حیة، مارو، تسعه، چې د مار د مار منډې جدا يي او د اجدها منډه جدا يي، مار چې څنګه منډې وهي دا وړوکی مار، حيتون، چې عربي کې ورته ويلی کيږي نو هغه چې څنګه ټوپونه وهي اجدها هغه شان ټوپونه نه شي وهلی بلکې د اجدها د د تلو لپاره هم يو لوی سپيس په کار دی او د چوتيدو را خلاصيدو لپاره هم هغه هغه شان نه کيږي څنګه چې وړوکی مار کوي. مفسرين د دې تطبيق کوي چې اصل کې دې ته حيتون هم ويلی کيدی شي او ده ته ثعبان هم ويلی کيدی شو. د هغې وجه دا ده چې د ده په هیئت کې او د ده چې کوم د باډۍ حجم و نو هغه خو د اجدها مره و، خو د ده حرکتونه ټول د وړوکي مار په شانتي وو، یعنې داسې په پورتۍ سره ټوپونه وهل ده لکه څنګه چې وړوکی مار وهي، فاذا هی حیة تسعی چې منډې یې وهلې، قال وویل ورته الله پاک خذها ویې نیسه ولا تخف او مه یریږه سنعیدها سیرتها الاولی زړ ده چې دا به مونږ واپس کړو خپل زوړ حالت ته یعنې څنګه چې دا امسا وه وز موم یده که او بله خبره چې دا امسا واپس شوه خپل حالت نه حالت ته وز موم یده که او یو ځای که خپل لاس الی جناحک یعنې ننه باسه خپل لاس الی جناحک خپل ترخ ته تخرج بیضاء راوبوځي تک سپین پړقیدونکی خو دا تک سپین کله کله د برګي د وجې نه هم وي. په چاوند دا برس مرض راشم لا سپینی کنه فرمای دا دسی سپین نه دی من غیر سوء بغیر د څه بیماری نه دا بیماری واله سپینوالی نه دی آیة اخری دا دی بله نښه لنریک من آیاتنا دی لپاره چی تاسو تاته مونږ وښایو خپل نښی الکبری لویی د خپل لویو نښو نه تاته څه نښی درکو اذهب لاړ شه الی فرعون فرعون ته انه طغی یقینا دی سره کشف شوی دی. قالا وویل موسی علیه السلام چې کله دا ډیوټي میلاو شوه نو موسی علیه السلام د خپل رب نه دعا کوي رب اشرح لي صدري اې زما ربه کولاو کړه زما لپاره زما سینه ویسر لي امري او اسان کړه ماته زما کار دا کار چې کوم تا ماته حکم کړی دی تبلیغ د رسالت واحلل عقدة من لساني او کولاو که غوټه د ژبې زما کولاو که غوټه د ژبې زما یعنې میری زبان کی ګرها سلجا دی یفقهو قولی چې دو پوه شي زما په خبره دې ځای کې وحلل عقدة من لسانی نه خلکو ته غلط فهمي شوې ده او بیا خلکو ډېرې قصې هم ناشنا ناشنا جوړې کړې دي یو ناشنا قصه هم ده پکې وایي دا موسی علیه السلام چې دعا کوي چې واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زما د ژبې دا غوټه، د دې نه مراد چې هغه ژبه کې څه لکنت و، دا لرې کړه چې دا خلک مې په خبره پوه شي، نو دوی بیا وایي چې دا لکنت د څه شي و، دې ژبه کې دا غوټه د څه شي وه، نو دې له یې قصه جوړه کړې ده بیا هغه قصه چې عقل یې نه مني. وایي دا ځکه چې موسی علیه السلام چې کله د فرعون په کور کې اوسېده، نو یو ځل چېرته فرعون، په غېږه کې راغستی و، نو ده یو تود شړق ورکړی و، فرعون له څپېړه ورکړې وه، نو کله چې څپېړه ورکړه نو فرعون فوراً وې چې دی خو زه وژنم، دا هم له کېدای شي زما هغه دښمن دی له کوم نه چې زه یرېږم، نو د هغه ښځې آسیه رضی الله تعالی عنها چې هغه مؤمنه وه نو هغې ورته وې چې ګوره دا خو ماشوم دی دا په دې نه پوهېږي، هغه وې نه دا کار یې د ماشوم نه دی. نو هغه وی راځه چې ازمیښت پې وکړو نو چې ازمیښت پې څه وکړو وی په یو پلیټ کې به ده ته ملغلره کیدو په بل پلیټ کې به ورته د اور سکروټه کیدو نو که ده ملغلره را اوچته کړه نو دی به بیا پوهیږي او که د اور سکروټه یې را اوچته کړه نو بیا به نه پوهیږي وی ځه ټیک ده نو امتحان به پې وکړو دا دواړه چې ورته کیښودل نو بیا په دې کې بل هم ده دا قصه ګو خپله قصه نور هم دلچسپه کوي کنه نو وې چې موسی علیه السلام دې ملغلرې ته لاس ور اوږدو نو جبریل راغی د لاس یې ول سکروټې ته ور خوا کو چې دا را ونیسه نو سکروټه یې را واغسته او ماشوم خو چې شی را اوچتوي خو فورا یې خولې له وړي نو زر یې خولې ته واچوله نو خولې ته یې چې څنګه واچوله نو ژبه یې ول وسوځوله نو د دې نه په ژبه کې زخم پیدا شو او تکلیف پیدا شو دا هغه لکنت وي او عقل یې ځکه نه مني چې دا ټیک خبره ده چې ماشوم سکروټه کله کله را اوچتوي. لاس کی وته خو ماشوم یې چې راوچته کړ نو سکروټه خو دې ته نه ګوري چې ورېږه چې په ژبه مې کېږدي نو بیا به سوځول وکړم دا لاس به نه سوځوم نو د ماشوم خو اول لاس وسوځوي نو څنګه چې لاس وله ماشوم وروړي لرې یې غورځولي بیا او دا و چې ګوته به سوځېدلي وې ګوته کې به څه تکلیف و څه زخم به و ژبې له د وړلو سره سوال نه پیدا کېږي دلته اصل کې خبره داسې ده ډېر کرتې یو سړی ډېر لوی عالم دی ډېر لوی عالم دی او پوه دی خو د هغه په ژبه کې هغه فصاحت او بلاغت نه چې خپل ما فی الضمیر صحیح صحیح بیان کړی شي او یو سړی به ډېر بېکاره علم به یې لږ علم به ورسره وي خو هغه خپله خبره هغه د ژبې د فصاحت په وجه باندې ډېر په اسانه خلک پرې پوه کړی شي موسی علیه السلام چې دعا کوي نو دا دعا غواړي چې دا د فصاحت او د بلاغت چې کوم نعمت دی هغه ماته راکړه. د ژبه کې دننه چې کومه مسئله وي په تقریر کولو کې زما ژبه هغه شان نه چلیږي او د دې وروسته چې کوم دعا کوي زما سره خپل ورور هارون هم ملګری کړه په پیغمبرۍ کې ځکه هغه زما نه ډیر زیات فصیح دی او زه کم فصیح یم نو دا دعا هم دقه ده دا نه وه چې په ژبه کې بیا دې کښې بل سوال پیدا کیږي چې ښه نو دا ښه شوه دا غوټه که ښه نه شوه دا دعا قبوله شوه که قبوله نه شوه. او بیا بل ځای کې وایي چې که دعا وي چې د پیغمبر دعا هم ځکه ښکاري چې نه ده قبوله شوې ځکه فرعون ته چې کله لاړل نو هغه وی چې ګورئ ولا یکاد یبین دی ګوره خبرې هم نشي کولای سمې نو مطلب دا چې دا دعا خو بیا نه ده قبوله شوې نو بې شماره سوالات دي او بیا ولې د خپل طرفه جوابات به ګوري خو خبره همدقه ده د فصاحت او د بلاغت چې په ژبه کې نور هم فصاحت پیدا شي خبره په وضاحت سره وکړای شم واجعل لي وزيرا من اهلي او وګرځوه زما مددګار من اهلي زما د خپل اهل نه هارون چه هارون دی اخي زما رور دی اشدد به ازري مضبوط که په هغه سره زما ازري زما قوت او زما طاقت خلک وايي کنه زما ملا مضبوطه که دي ځای نه مراد اشدد به ازري مضبوطه که په هغه باندې زما ملا واشرکه في امري او شريک که دی زما په کار کي يعني په دي کار د نبوت کي یعنې کېدوې فی التابوت په صندوق کې فقذفیه بیا وغورځوه دا صندوق فی الیم په دریاب کې یعنې په دریای نیل کې فلیلقه الیم نو دا دریاب به اوچت کړي بالساحل په ساحل باندې داسې دی خو خبر خو الله دریاب ته حکم کړی دی چې هغه پلاني ځای ته ورسوه بیا یې ساحل ته راجدا راګوزار کړه یأخذه وبه نیسي دلره عدو لي زما دښمن وعدو له د ده دښمن والقیت علیک محبة مني او ما غورځولی ؤ ستا دپاره علیک یعنې لک ستا دپاره محبة محبت په زړونو د خلکو کې مني د طرفه زما نه دا د څه دپاره ولتصنع علی عیني دې دپاره چې تربیت وشي ستا علی عیني په نګرانۍ زما کې اذ تمشي اختک هغه وخت یاد کړه چې ستا خور روانه وه فتقولو نو هغوی ویل د فرعون دې خلکو ته، درباریانو ته، هل ادلکم علی من یکفله، ایا زه خبر نه کړم تاسو په هغه چا چې د دې هلک کفالت به وکړي، فرجعناک نو ته موږ په دغه طریقه واپس کړې الی امک ستا مور ته، کي تقر عینها دې لپاره چې د هغې سترګې یخې شي، ولا تحزن او هغه غمجنه نه شي، وقتلت نفسا او د هغې نه پس بیا چې کله ته ځوان شوې، نو تا وژلی او یو کس، فنجیناک من الغم، نو نجات درکړی او مونږ تاته د دې غم نه، د غم د قتل نه، وفتناک فتونا، او ته مونږ آزمایلی وې په ډېر آزمایشونو، یعنې ته مونږ د ډېر آزمایشونو نه تېر کړی وې، دا ټول آزمایشونه دي د موسی علیه الصلوة والسلام چې دا دې تېرېږي، فلبثت سنین، نو تا تېر کړي وو څه کلونه، فی اهل مدین، په مدین کې، یعنې دا هم یو لوی آزمایش نه دی تېر شوی دی. ثم جئت، بیا راغلی وي ته علی قدر په یو معلومه موده باندې یا موسی، ای موسی، واصطنعتک لنفسی او ما ته منتخب کړی یې د خپل ځان لپاره یعنې د وحی او د رسالت لپاره، اذهب انت واخوک بآیاتی، لاړ شه ته او ستا ورور سره د زما د دې نښو، ولا تنیا فی ذکری او سستی مه کوئ تاسو په ذکر زما کې، اذهبا، لاړ شئ تاسو دواړه الی فرعون فرعون ته انه طغی، یقینا هغه ډېر ستر کشف شوی دی، فقولا له قولا لینا، نو ووایئ تاسو دواړه هغه ته قولا لینا، خبره نرمه، لعله یتذکر او یخشی، دې د پاره یعنې قریبه ده چې دی نصیحت قبول کړي او یا ویریږي د الله نه. دا ګوره موسی علیه السلام ته الله فرمایي، لاړ شه نو چې فرعون ته کله مخې ته ورشې نو نرمه خبره ورته کوه، نرمه خبره. د داعیانو دپاره، د مبلغینو دپاره یو بهترین هدایت او نصیحت دی. مونږ د داعی حیثیت ظاهره خبره ده د موسی علیه السلام نه خو اوچت نه دی که نه؟ او زمونږ چې کوم مخاطب یو چې چاته دعوت ورکوو هغه به د فرعون نه ډیر غټ باغی نه یی، د فرعون نه لوی سرکش به نه یی. الله خپل بنده موسی علیه السلام ته فرمایی چې تاسو لاړ شئ. نو نرمه خبره ورته کوئ، فرعون ته ګوره نرمه خبره کوئ، نو د نرمې خبرې په نتیجه کې کیدای شي چې دی نصیحت قبول کړي، د سختې خبرې په نتیجه کې نصیحت به نه قبلوي، نو تاسو هم چې دعوت ورکوئ نو دعوت وئ دې ته چې په نرمه طریقه باندې، په اسانه طریقه او د حکمت نه ډک انداز، قال رب قالا ربنا دوی دواړو وویل زمونږ ربه اننا نخاف یقینا مونږ یریږو ان یفرط علینا چې په موږ باندې به دی څه زیاتی وکړي، او ان یطغی یا به سرکشي وکړي، یعنې سرکشي به وکړي، دی به هغه حدود ټول کراس کړي، کوم حدونه چې پکار ده، دی یې کراس نه کړي، په موږ باندې به زیاتی وکړي، زموږ د قتل اراده به وکړي یا سزا به راکړي، قال وویل ورته الله پاک، لا تخافا مه یریږئ اننی معکما یقینا زه ستاسو سره یم اسمع و ارا زه اورم او وینم، یعنې اورم ستاسو دعا، او وینم چې څه تاسو باندې خلک اراده کوي، زه ملګری یم، فأتیاه، ده ته ورشئ، فقولا، نو ورته وایئ، انا رسولا ربک، چې یقینا موږ دواړه پیغمبران د رب ستا یو، فأرسل معنا بنی اسرائیل، وړمبنۍ مسئله دا غټه حل کړه د لوی جرم نه، چې بنی اسرائیل دې ټول غلامان کړي دي، دا زموږ سره پرېږده وه، ولا تعذبهم، او دوی ته عذاب مه ورکوه. قد جئناک بآیة یقینا موږ راغلي یو تاته په یو نښه باندې من ربک ستا د رب د طرف نه والسلام علی من اتبع الهدی او سلام دې وي په هغه چا باندې چې هغه تابعداري د هدایت وکړه د الله یعنې چا چې اسلام قبول کړو انا قد اوحی الینا یقینا موږ ته وحی کړی شوې ده ان العذاب علی من کذب وتولی چې یقینا عذاب به په هغه چا باندې راځي چې چا تکذیب وکړو مخ یې واړو اعراض یې وکړو قال فمن ربکما یا موسی هغه وی ای موسی دا ستاسو رب لا څوک دی قال وویل ورته موسی علیه السلام ربنا الذی رب زمونږ هغه کس دی اعطی کل شیء چې ورکړی دی هر یو شي ته خلقه د هغه وجود ثم هدی او بیا یې ورته راهنمایی کړې ده نو هر شی یې پیدا کړی دی او د هغه د ضرورت مطابق هغه ته راهنمایی کړې ده نو ماشوم ته د خپل خوراک ځای ښودلی دی چې تا دپاره پی چرته دي د څاروي دا څاروي ځناور دي که د ديو بچي هم پيدا شي نو هغه ته د مور په بدن کې د پيو د ځای معلوم دی او همدغه شان دا څومره چې نباتات دي دا څومره دا بوټي دي ونې دي دې ټولو ته يو هدايت او راهنمايي شوې ده او د هغې مطابق ديو روان دي نو چې دا خبره وکړه نو فرعون يو لوی سازش کولو اراده وکړه. او هغه دا چې ته وایې چې مونږ دا ټول خلک مشرکان یو دا خو جهنمیان دي او بس یو اله دی دا خبره کوې نو زمونږ د هغې پلارانو څه حال و نیکونه زمونږ او دا لوی الزام به وی د هغه به اراده هم دا وه چې دی به وي چې هغه هم ټول مشرکان وو هغه هم ټول جهنمیان وو نو فرعون به چغه کړي وی وګورئ ورته وایي زمونږ پلاران او نیکونه ټول مړه شوي دي ټول کافر او جهنمیان وو نو ټول قوم به راپاڅېده تعصب په لوح محفوظ کې د رب په کتاب کې هر څه لیکلي دي او لا یضل ربی ولا ینسی نه خطا کیږي زما رب ولا ینسی او نه څه شی پریږدي نو خپل رب ته رسیدلي دي د هغوی حساب کتاب د هغوی سره دی ما ته د هغې څه علم نشته علم یې الله ته دی الذي دې ځای کې دا عبارت د الله تبارک وتعالی دی چې د مزید تشریح او تذکیر دپاره ذکر شوی دی الذي دا الله هغه رب دی جعل لکم الارض چې ګرځولې ده ستاسو لپاره ځمکه مهدا فرش وسلک لکم فيها سبلا او روانې کړې دي، جاري کړې دي، په دې کې ستاسو لپاره لارې، وانزل من السماء ماء او نازل کړې دي د اسمان نه اوبه فاخرجنا به نو راوستلي دي مونږ په دې سره ازواجا قسمونه من نبات شتى د مختلفو نباتاتو د مختلفو بوټو، کلو تاسو خورئ ورعوا انعامکم او څروئ خپل څاروي، ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات یقینا نښې دي لأولی النهی. د عقل والو دپاره، منها خلقناکم ددې ځمکې نه ما تاسو پیدا کړي یئ، وفیها نعیدکم او چې مړه شئ هم په دې کې به هم واپس کوم، ومنها نخرجکم او ددې ځمکې نه به راوباسو مونږ تاسو د قیامت په ورځ تارة اخری یو ځل بل یعنې بیا به هم راژوندې کوم د حساب او کتاب دپاره، ولقد اریناه آیاتنا کلها او یقینا ښودلي مونږ ده ته خپل آیتونه ټول. فکذب وابا نو د هغې تکذیب یې کړی وو او انکار یې کړی وو د اسلام نه، قال ویلي وو دې فرعون اجئتنا آیا ته راغلی مونږ ته د دې لپاره لتخرجنا من ارضنا چې ته وباسې مونږ د خپل کلي نه بسحرک د خپل سحر په وجه یا موسی ای موسی فلنأتینک بسحر مثله نو مونږ به هم دقه شان سحر ستا په مقابله کې راوړو فاجعل بیننا وبینک موعدا نو وګرځوه زمونږ او ستا په منځ کې یو وعده یو موعد یو وخت مقرر لا نخلفه چې موږ به د هغې مخالفت نه کوو، نه موږ او نه ته، مکانا سوی، یو هموار میدان، مقرر کړه، غټ میدان، قال موعدکم یوم الزینة، وې موسی علیه السلام ورته وې به ستاسو موعد د اختر ورځ شوه، هغه ورځ چې دوی ټول هسې هم یو غټ میدان ته به راجمع کېدل، نو همدقه ورځ شوه، وان یحشر الناس ضحی، او دا چې راجمع دې شي خلک د چاشت په وخت کې، دا لمر چې لږ راوخېژي او ورځ پخه غونې شي. فتولی فرعون نو فرعون واپس شو فجمع کیده نو جمع کړو خپل ټول سازش ثم اتی بیا راغی په مقابله باندې قال لهم موسی موسی علیه السلام دغلته دې جادوګرو ته یو تقریر کړی دی څنګه چې دا جادوګر ودریدل نو موسی علیه السلام ورته خطاب کړی ویلکم هلاک هلاکت یعنې کم بختی ستاسو لا تفترو علی الله کذبا مه تړئ په الله باندې دروغ فیسحتکم فیسحتکم نو تاسو به هلاک کړي. یعنې تاسو که تاسو د الله باندې دروغ تړئ او د الله خبره نه منئ نو الله به تاسو هلاک کړي بعذاب په یو عذاب باندې وقد خاب من افترا او یقینا ناکام شو هغه کس چې دروغ یې وتړل فتنازعوا امرهم جادوګر متاثر شو خبرې نه متاثر شو او زړه کې دننه خبرو کې سړی ډبل ماینډډ شي نو هغوی هم چې دغه شان شو، فتنازعوا امرهم، نو اختلاف وکړو د هغوی په دې خپل کار کې، بینهم په خپل منځ کې، واسروا النجوی، او پټې پټې مشورې شروع کړې، قالو دوی ورته وویل، ان هذان، دا چې د فرعون کوم تالی څټو که نه، مقربین، نو هغوی راوچت شو چې د هغوی ژوند هم د فرعون سره و، که فرعون ختم شوی وای د هغوی ژوند هم ختم و، دا د حکومتونو وزیرانی، وایي دا صدر صیب او وزیر اعظم صیب او فلان صیب، وایي دی د وطن لپاره ډېر ضروري دی، هغه د وطن لپاره دومره ضروري نه لکه د ده د وجود لپاره چې ضروري يي نو همدغه خلک وو وي ان هذان يقيناً دا دوه جادوګر لساح دا دوه کسان لساحران خامخا جادوګران دي يريدان غواړي ان يخرجاکم چې تاسو وباسي من ارضکم ستاسو له ځمکې نه بسحرهما په خپل جادو باندې ويذهبا او بوځي بطريقتکم المثلی ستاسو هغه مثالي طريقې زندګي مثالي طريق زندګي څه ته وي؟ وي که دا موسی عليه السلام راغی نو ګوره ستاسو دا ټول دا چې کوم روب داب دی، دبدبه ده، ټيپ ټاپ دی، دا چې کوم ستاسو نظام روان دی دا ډېر ښايسته نظام دی، دا چې کومه بې پردګي ده، دا کوم تاسو ازادي ده، ازادي نسواں ده، دا بهترين مثالي طريق د ژوند دی، دا د ژوند خوند به ټول ختم شي، ګورې دا چې ښځې او سړي ګډ وډ دي، دا به ختم شي دا پرده به راشي پلانی چل بس صرف ملاییت به راشي مثالی طریق زندګی دی ته وی چه په مختلفو موقعو باندې به دا نمونه ښکاره کیده خو دا مثالی طریق زندګی دغم وو کوم چه څه وخت مخکې د مصر بیګماتو ښکاره کړی وو یعنی دا مثالی طریق زندګی دغه وو کوم چه د عزیزی مصر ښځې زلیخې کوم طریق زندګی ښکاره کړی وو دا دی مثالی طریق زندګی وی دا به درله ختم کی فاجمعو کیدکم وی خپل ټول تدبیرونه را جمع کړئ ثم اتو صفا او بیا په اتحاد یو ځای راشئ وقد افلح الیوم من استعلا او یقینا کامیاب شو نن ورځ هغه څوک چی څوک غالب شو وی شابئ یو ځای شئ متحد شئ او دا ټول شکونه پریدوئ که په خپل منځ کی هم اختلافات پیدا کړو نو تاسو به نور څه کامیاب شئ او دا به لویه ناکامي چې ستاسو په وجه باندې هغه زموږ مثالي طریق زندګي هغه ټول تباه او برباد شي نو نن چې څوک کامیاب شو نو همدقه کامیاب شو اصل کامیابي همدغه ده چې نن څوک غالب شي جی او جی دا یو اعلان واورې د ملګرو د طرف نه دی دا ستاسو د سهولت لپاره ده چې تاسو کې چې چاته د دې درس آډیو کیسټ یا وایډیو ریکارډینګ